ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين دا الذين مبتدا دا أو استجابوا لربهم يعني أجابوا دعوة الله ورسوله إلى الجهاد دا ورت خبر ده نعم صحوش الذين استجابوا لله والرسول دا الذين موصول ده او استجاب لله والرسول دا ورته سله ده موصول سره د خپل سله نه دا مبتدا او للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم اغورست للذين ورته خبر ده نو په دې کې الله پاک بیان د جهاد کوي الذين استجابوا اغه خلق اغه کسان الذين استجابوا چې حکم منل ده عربی کې اطاعوا لله والرسول حکم منلې ده د الله والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم من بعد ما اصابهم القرح ورست دا غینه چې ورسید دوی ته زخم القرحنا جنس زخم مراد ده نو صحابه زخمیان شو للذین احسنوا دا للذین د هغه خلکو د پاره احسنو چې هغه احسان کړی دی په طاعت الله للذین احسنوا منهم واتقوا یعنی من المخالفه او د مخالفت نه ویریدلې دي اجر عظیم د دې لپاره اجر لوی دی دلته الله دوه قاعده ولګول چې الذين استجابوا د دوی لپاره اجر عظیم په دې دوه قیدونو باندې دی یو قید احسنو دویم قید چې دی واتقو که دا دوه قیده پکې وو نو د دوی لپاره اجر عظیم دی چې احسنو واتقو او که دا دوه قیده پکې نه وو نو بیا به اجر عظیم ورته نه نو ګوره دا دوه قیده چې دي اصل مقصود په دې دوو قیدونو کې مدح او تعلیل دی د دوی لپاره اجر عظیم دی علت ورته احسان او تقوا ده نو د دې دوه قیدونو د ذکر نه مقصد تعلیل دی تقید نه دی چې مطلب په صحابو کې بعضی خلک داسې دي چې احسنوا واتقوا پکې شته او بعضی پکې داسې دي چې احسنوا واتقوا پکې نشته نو د دې دوه احسنوا واتقوا د دې احسان او د تقوا د ذکر نه مقصود تعلیل دی تقید نه دی ځکه صحابه کرام ټول محسنین او متقین دا منهم چې د احسنو د ضمیر نه حال واقع شوی دی اجر عظیم للذین احسنوا منهم واتقوا دا جمله ټوله دا اجر عظیم مبتدا مؤخره ده للذین احسنوا خبر مقدم ده مبتدا مؤخره د خپل خبر مقدم سره د مخکینی الذین د پر خبر ده الذين قالوا دا بدل ده د مخکینی الذين نه دا هغه خلق دی قال لهم الناس چې دوی ته ویلې خلکو رب عبد القیس ان الناس چې د ابو سفیان او د مرګري قد جمعوا لكم دوی تاسو ته جمع شوي دي دا چې کله د احد جنگ خلاص شو نو کفار اعلان وکړو چې را روان کال کې به بیا زمونږ او تاسو سره په همدغه ورځ جنگي پیغمبر علی السلام ورسره ومنله را روان کال په دغه تاریخ باندې پیغمبر علی السلام بدر تراغلو دته بدر الصغرا وایي کافران خو ډارېده خو رب عبدالقیس ته ویلي چې تلاړ تاسو که کله مدینه منورې ته لاړې نو موږ جنگ ته نشو تللی چې دا پړه په مسلمانانو واچو نو مسلمانانو په مدینه منوره کې تشویش خپور کوي چې دومره لوی فوج دی د ابو سفیان لخر را روان دی او تاسو سره به مقابله کوي نو رکب عبدالقیس راغی او په مدینه منوره کې د اوازه خپره کړه نو الذين دا هغه خلق دي قال لهم الناس چې دوی ترک به عبد القيس ویلې ان الناس چې ابو سفيان او د مرګري قد جمعوا لكم په تحقیق سره را جمع شوې دي تاسو ته فخشوهم نو د دوی نه ویریږئ فزادهم یعنی فزاد المقول لهم دا مقوله زیاته کی د دوی لپاره ایمانن د دوی ایمان نورم قوي کوي فانقلبوا بنعمت من الله نور واپس شو دا مجاهدین بنعمت من الله په نعمت باندې د الله نام نه ثواب او غنیمت ورته ملاو شو ثوابونه مرته الله پاک ورکړو تجارت مکرو په بدر الصغرا کې جنگ ونه شو وفضل او د الله فضل هي ربح تجارتهم في الطريق نعمت نه مراد ثواب او د فضل نه مراد ربح تجارتهم في الطريق لم يمسسهم سوء ونرسید دوی ته الجرح والهزيمه نه زخم او نه شکست وتبعوا دوي تعليل يدم د دې وجه دا ده چې دوی پیروي وکړه رضوان الله د الله د رضا والله ذو فضل عظیم بشک الله پاک چې د لوی فضل والا دی انما ذالکم ذالکم مبتدا د الشیطان ورته خبر دی انما ذالکم المثبت دا سستون کې غلط اوازو والا خورون کې انما زالي دا مثبت پسا دا د غلط اوازو ور خلون کې چې کوم تاسو ته وایم الشیطان دا شیطان دی نو الشیطان مې درته خبر کړو یا داسې وای چې ذالکم الشیطان موصوف صفت دی یا بدل مبدل منه دی یا معطوف عطف بیان دی دا مبتدا ده او یخوف ورته خبر ده یخوف اولیاءه د خپل دوستانو ویری یخوف اولیاءه نو دلته مفعول به مفعول ثانی ورته حذف کدا سی ویا یخوفکم باولیائه په خپل دوستانو تاسو ویری یعنی د مکی د مشرکانو نه تاسو ویری یخوفکم اولیاءه یی پم د مکی په مشرکانو تاسو ویری یا د مکی د مشرکانو نه تاسو ویری یخوفکم اولیاءه او کدا کوم پکې نه حسبوي نو اولیاءه دا یو مفعول دی المنافقین اولیاءه المنافقین یخوف دی ویری څوک ویری اولیاءه المنافقین خپل اولیاء ویری چې هغه منافقان دي او بل څوک نشي ویرولی فلا تخافوهم نو د دوی نه مو ویریږئ وخافوني او زما نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي یئ بقدرتي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غمجن دین کی تا الذين د دین من المنافقون المتخلفون هغه منافقان چې د جهاد نشاته پاتې شوی نو دا متضمن اصل کا او د دې مس د متضمن د دغه د متعلقات نه کنو دا سی ویا یسارعون فی الكفر یقعون فی الكفر سریعا چې ډیر په تیزی سره په کفر کې واقع کیږي لغایت حرسهم وشدت رغبتهم ځکه د کفر سره ډیر حرس دی او د کفر سره ډیر مینه ده انهم لن يضر الله شيئا بشک دوی چې دي هیڅ د سره به ضرر ونه رسي الله ته هیڅ شي يريد الله دا جمله مستأنفه ده لبيان لبيان موجب مسارعتهم ولې په تیزی سره په کفر کې واقع کیږي لکه سائل چې سوال کړي چې لمه یسارعون فی الكفر په کفر کې ولې په تیزی سره ورغورځيږي الله فرمای یرید الله الله اراده لري علت دا ده الله يجعل لهم حظا في الاخره چې مقرر نه کی د دوی لپاره برخه په آخرت کې ونه ګرځي د دوی لپاره برخه په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره د دغه مخکینی حرمان سره به عذاب عظیم دون عذاب به دا لهم عذاب عظیم په موضع د حال کې د ضمیر د لهم نه ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره عذاب مولم دی ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دي نه کوي کافران انما نملي لهم دا قائم مقام د مفعولین د يحسبن نه دي ګمان دي نه کوي په څه شي دي ګمان نه کوي انما نملي لهم یعنی انما نطيل ونؤخر لهم دا موږ چې وګدواله راولو او تاخير په مرګونو د دوی کې راولو خیر لانفسهم په دې دې دا ګمان نه کوي چې دا بهتر دی د دوی د نفسونو لپاره انما نملي لهم خیر لانفسهم ګمان دې نه کوي په دې املا په دې تاخير چې دا خیر دی د دوی د نفسونو لپاره انما نملي لهم انما نؤخر لهم دوی تم تاخير د دې لپاره راولو د دوی په مرګونو کې ليزدادو اسما چې دوی زیاته کې ګناه ولهم عذاب مهين او د دوی لپاره عذاب سپکون کړم والهزيمه يوم احد للتمييز بين المنافقين والمؤمنين د احد په جنگ کې چې کوم شکست راغی دا د تمیز د پاره و نو الله فرمایي دا د مضمون رسته بیانې د تمیز د پاره ظاهري شکست راغلو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ما كان الله ند الله پاک ليذر المؤمنين چې پرید مؤمنان یعنی ليترك المؤمنين والكافرين چې مسلمانان او کافران پریدي على ما فاغ التباس باندې انتم عليه چې اوس تاسو ور باندې مؤمنان او منافقان ګډ وډ ګرځي نو په دې التباس الله پاک مؤمنان نه پریدي چې په دواړو یو برابر اجرا د احکام د اسلامي حتی یمیز الخبیثم تر دې پورې چې الله پاک جدا کی یمیز الخبیثه د خبیث نه مراد کافر دی من الطیب د طیب نه مراد مؤمن دی چې کافر د مؤمن نه جدا کی یا کفر د اسلام نه جدا کی وما كان الله ليطلعكم على الغيب دا دفع د توهم دا چې دې شکست څه ضرورت دی چې د دې په وجه منافقان د مؤمنانو نه جدا کیږي خو بس د غیب علم دی الله پاک صحابه کرامو ته ورکی او غیب منافق او مؤمن پیجنی نو الله پاک فرمای و ما کان الله ند الله پاک ليطلعکم چې تاسو خبر کی په غیب فتعرف المنافق وغيره قبل التمييز چې تاسو منافق او غیر منافق د دې تمیز نه مخکې وپیژنئ ولكن الله يجتبي لیکن الله پاک چې د غوړه کوي من رسوله د من د پر د ابتدا د غایې دی الله پاک غوړه کوي د خپل پیغمبرانو نه ټول پیغمبراني غوړه کړ چې من د پر د ابتدا د غایش او یا من د تبعیض د پر ده نو بیا بعض رسول ته الله پاک اطلاع علی المغیبات ور کړی دا لیکن الله پاک مختار کوي بعضی د خپل پیغمبرانو نه هغه چې د الله اراده ورته وشي هغه ته اطلاع علی المغیبات ور کوي نو اطلاع علی المغیبات چې دا مختص ببعض الرسل وفي بعض الاوقات دلته رحمانی وګورئ فإن الإطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل وفي بعض الأوقات اطلاع على المغيبات الله بعضي پیغمبرانو ته ور کړی دا او په بعضي اوقاتو کې ور کړی دا ددی ځای کی روح المنی دا تقدیر لګولی چې من د تبعیض د پاره کوي فآمنو بصفت الاخلاص نو په صفت د اخلاص باندې تاسو ایمان راوړی بالله ایمان راوړی په الله پاک باندې چې الله پاک مبارک دا عقیده وساتي چې عالم الغیب یوازې الله دی بأن يعلموه وحده مطلعا على الغيب په الله یوازې دا عقیده وساتي چې په غیب یوازې الله خبردار دی همدلته د بالله الامر المانی لیکلی د الله په باره کې دا عقیده وساتي چې یوازې الله عالم الغیب دی فآمنوا بالله ورسوله او د الله په پیغمبرانو ایمان راوړی دا عقیده د پیغمبرانو په باره کې وساتئ بانهم عباد مجتبین چې دا داسې بندگان دي چې الله مختار کړی دي لا يعلمون الا ما علمهم الله دوی په بل څه نه پوهیږي په هغه څه پوهیږي چې الله څه ورښودلي دي وان تؤمنوا وتتقوا کتاسو ایمان راوړی او د الله نه ویریږئ ولکم اجر عظیم نو تاسو د پاره بلوي اجر وي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين الذين يبخلون بما آتاهم الله دا فاعل د پاره د يحسبن ده مفعول اول ورته حذف ده چې بخلهم ده دا يبخلون ور باندې دلالت کوي دا سله ور باندې دلالت کوي دا هو زمير فصل ده بین مفعولی حسبه د حسبه د دوړو مفعولین په مابین کې دا زمری فصل دی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ګمان دي نه کوي هغه خلک چې هغه بخل کوي په هغه مالونو چې الله دوی ته ورکړي د خپل فضل نام هو دا زميري فصل شو دا بخل د دوی خیر لهم چې دا د دوی لپاره بهتر دی لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم ګمان دي نه کوي په خپل بخل دلته بخلهم مقدر کدا به مفعول اول شي ګمان دي نه کوي په خپل بخل هو خیر لهم چې دا بخل د دوی لپاره بهتر دی دا هو زميري فصل دی چې دا د دوی لپاره بهتر دی بل هو شر لهم بلکې دا د دوی لپاره دا بخل شر دی سيطوقون بيان لقوله شر لهم د شر لهم تفسیر الله پاک څنګه ورته شر دی سيطوقون سين زائد دی د پاره د تاکید دی او کلام په خپل ظاهر باندې ور حمل دی سيطوقون زرد چې په غاړه کې ورته واچول شي ما بخلو به هغه مال چې دوی ور باندې بخل کړو دا په غاړه کې ورته واچول شي یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې نو کلام په خپل حقیقت باندې ور حمل دی بخاری کې حدیث دی د ابي هريره رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته چاته چې الله پاک مال ورکړي او د خپل مال زکات ادا نه کړي مسل له شجاع اقرع الله پاک به د دې مال نه ورته جوړ کی یو مار چې په تندی کې به دوه ټاکی له زبیبتانی یطوقه یوم القیامت دا مار به د غاړې نه راتاویږي د قیامت په ورځ فیاخذ بلهزمتیه د دې جامونه بیرانیسی او یقول ورته بوي چې انا مالک انا کنزک بیا پیغمبر علی السلام په استشهاد کې د آیات کریمه تلاوت کړو چې سیتوقون خامخ به په غاړه کې ورته واچول شي هغه مال چې دوی ور باندې بخل کړو د قیامت په ورځ نو حقیقت مراد ده د مال نه به مار جوړ شي او په غاړه کې ورته واچول شي او امام مجاهد رحمه الله دلته حقیقت نه مرادي په مثل د هغه مال به مکلف کړي شي چې دوی ور باندې بخل کړو په دې به مکلف شي چې همدومره مال وسره وړه چې تای زکات نه ورکولو ولله میراث السماوات خاص د الله د پاره ده میراث د اسمانونو د زمکو د الله ته پاتې کیږي والله بما تعملون خبير الله ستاسو په اعمال باندې خبردار ده مخکې بیان د بخل دلته الله پاک بیان د بخل کوي لقد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء لقد سمع الله يهود ویلي پیغمبر علی السلام په مجلس کې چې ان الله فقير يستقرض منا الله پاک فقیر دی زمونږ نه قرض غواړي ځکه الله پاک وایي چې تاسو صدقه وکړئ او دا صدقه قرض دی من یقرض الله قرض حسنا نو الله فقیر دی زمونږ نه قرض غواړي نو الله پاک فرمایي لقد خامخه په تحقیق سره یو د لام معنا شو یو د قد معنا شو خامخه په تحقیق سره دا دوه تاکید الله پاک ولې ذکر کړو د دې وجه دا و چې دوی د خپل وینا نه د پیغمبر علی السلام په مجلس کې منکر شو نو انکروا عند النبي صلی الله علیه وسلم عن القول والانکار عن القول بمنزله الانکار عن السبب عن السمع انکار د قول نه د په منزله د انکار عن السمع ده چې زموږ وینا الله نه د اوریدلې ځکه موږ نه د ویلې په خبره خو پوه شو دوی د دې وینا نه منکر شو د سمع نه خو نه منکر نو دا توکید خو الله د سمع سره ذکر کړو نو انکار د قول نه دا په حقیقت کې انکار دی د سمع نه چې چا نه ویل خو الله به نه اوریدلی چې وی نه وای خو نه اوري چې وی وای به اوري نو انکار د قول نه دا انکار د سمع نه دی لدی وجنه الله پاک قسم باندې مؤکد کړه دا خبره لقد سمع الله لام موت ال القسم ده والله الله مې دې قسم دلته قسم مقدر ده قد سمع الله چې الله پاک واورېدا دا فنحاس د يهودو یو مولاو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې والله یا ابا بکر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقير من الله ته محتاج نه یو الله مونږ ته محتاج دی وما نتضرع الیه کما یت کما یتضرع الینا مونږ له الله ته وې دومره زاری نه دی کړی لکه الله چې مونږ ته زاری کړی دی وان عنه الاغنیاء مونږ د الله نه بے پروا یو بس دا جمله دوی ویلې نو الله واوریدا قسم دې چې په تحقیق سره الله واوریدا قول الذي قول فنحاس قول د فنحاس ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا ډیر سخت وهلو قول الذي قالوا وینا د اغه فنحاس چې غوی ویل ان الله فقير استهزاء ان ویل چې الله غریب دی ونحن اغنياء او موږ مالدار یو سنكتب سند تاکید د پاره ده یعنی لن یفوتنا ابدا زمونږ نه به دا فوت نشي کتابت په خپل حقیقت پاتې دی سنکتبو مونږ به ولیکو لیکل خو ملایکی کوي نو په دې نسبت کې مجاز دی ځکه لیکل ملایکی کوي نو یا مجاز عقلی راوړه په دې نسبت کې او یا مجاز لغوي راوړه کتابت مجاز د حفظ نه کار نو بیا به اسناد په خپل حقیقت پاتې وي سنكتبو یعنی سنحفظو موږ به محفوظ کو په خپل علم کې ما قالو د دوی دا وینا وقتلهم وقتلهم الانبیاء بغیر حق موږ به ولیکو هغه وجل د دوی پیغمبرانو لره نه حقه نسبت د قتل دوی ته شوی دی قتل خو د دوی پلارانو کړو به اعتبار الرضاء بفعل القاتلین دوی د قاتلینو په فعل باندې راضی نو الله دوی ته نسبت وکړو ونقول ونقول لهم يوم القيامه يعني د قیامت پر ورځ بزدوی ته وایم ذوقوا عذاب الحريق حريق د فعل وزن ده په معنا د محرق وڅکي هغه عذاب محرق اضافت د عذاب د حریق ته اضافت بیانی دی هغه عذاب چې هغه حریق دی زال دا عذاب کتا ته ویم بما قدمت من الاستهزاء دا په سبب د هغه باندې دا چې دوی مخکې کړي دا چې هغه استهزاء ده د یعنی دا په سبب د استهزاء چې مخکې کړي دا د دوی لاسونو وان الله هم دا عطف دی په ما باندې په بما کې بما کې بما قدمت ايديكم ما قدمت ايديكم یو سبب دی او ان الله دا چې په ما ور عطف کوي د با لاندې داخل کوي نو دا بل سبب دی یعنی دا عذاب الله د دې وجنه ورته ور کوي یو سبب ورته ما قدمت ايديكم دی او دویم سبب ورته دا دی چې ان الله ليس بظلام للعبيد الله ظالم په خپل بندگانو باندې نه دی الله په خپل بندګه په خپل بنده باندې ظلم نه کوي نو دویم سبب ورته نفي د ظلم ده نفي د ظلم تقاضا د عدل کوي عدل چې د تقاضا د اصابت المحسن و معاقبه المسيء کوي عدل تقاضا د دې کې چې محسن ته ثواب ورکي او مسيء ته عذاب ورکي نو دا دویم علت د پاره د ذالکه اوس په دې باندې اعتراض واردېږي چې زال عذاب تراجه شو او د دې عذاب دوه سبب شو یو سبب دا شو چې ما قدمت ایدیکم دا خو ټیک ده دویم سبب دا شو چې ان الله ليس بظلام للعبید دا نفي د ظلم دا دویم سبب شو او ما درته ویل چې نفي د ظلم عدل غواړي کنه یعنی عدل دویم سبب نو عدل تقاضا د دې کې چې محسن ته ثواب ورکړي او مسیء ته عذاب ورکړي او که محسن ته ثواب ورنکړو او مسیء ته عذاب ورنکړو نو دا به عدل نه حالانکه دا بیا هم عدل دی صحیح خو دا نفي د ظلم سبب د عذاب دی ځکه نفي د ظلم عدل دی او عدل د دې تقاضا کوي چې محسن ته ثواب ورکړي او مسیء ته عذاب ورکړي خکوري نه کی بیا به عدل نه حالانکه بیا هم عدل دی ته ورته جواب ورکا چې په دې آیات کې نفي د ظلم دا علت نه دی بلکې نفي د ظلم دا سبب دی او د سبب او د علت په مابین کې فرق دی دا قلم سبب د کتابت دی خو علت د کتابت نه دی قلم باندې چې ته لیکل کوي سبب د کتابت دی خو علت د کتابت نه دی د علت او د سبب په مابین کې فرق دی دلته نفي د ظلم سبب د پاره د تعذيب دی علت د تعذيب نه دی پوه شئ نو چې سبب د پاره د تعذيب شو علت موجب نه شو نو تخلف جائز ده نفي د ظلم سبب د پاره د تعذيب ده لکه قلم چې سبب د کتابت ده قلم بوي کتابت بنئي نفي د ظلم بوي او بیا هم تعذيب نه بلکې عدم تعذيب وي خبره پوه شئ نو نفي د ظلم ته سبب ویل ده علت ورته نه دی ویل او د سبب او د مسبب په مابین کې تخلف راتلی شي د علت او د علت موجبه او د معلول په مابین کې تخلف نشي راځي ها دا سی وایا د دې اعتراض نه چې ځان خلاصې دا ان الله په ما مو ور عطف کوا دا ان الله خبر د پاره د مبتدا محذوفی کا دا سی وایا والامر انه تعالی شان دا دی چې الله پاک ظالم خپل بنده باندې نه دی بی ګناه بنده ته عذاب نه ورکوي الله پاک چې خپل بنده ته بی ګناه عذاب ورکړي دا بیا هم ظلم نه دی خو ظلم محال دی او تعذیب بغیر ذنب دا محال نه دی خو الله پاک په صورت د محال کې ذکر کړو دا سی واقع نه دا سی کینا وان الله ليس بظلام للعبيد فيعذبهم بغير ذنب چې الله پاک دې ته عذاب ورکړي بې ګناه الذين قالوا ان الله عهد الينا الذين دا بدل دی د دې عبیدنا الذين قالوا ان الله عهد الينا د دینه یا کعب ابن اشرف مراد ده یا فنحاس یا حوی ابن احطب دا هغه خلق دی قالو چې دوی ویلې ان الله عهد یعنی امرنا فی التوراۃ الله پاک مونږ ته په تورات کې امر کړی دی الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نه راوړو پیغمبر ته بل پیغمبر باندې به مونږ ایمان نه راوړو و ان جاءنا بمعجزات ظاهره اگر چې واضح معجزات راوړي خو مونږ به په بل پیغمبر باندې بیا ایمان نه راوړو حتا یاتینا تر دې چې د موږ تراتللو کې به قربان په یو قربانې باندې تاکله النار چې وی خو وره سپین اور به د دوی په قربانې ور نازلېدو او د دوی قربانې به خوړې او دا سپین اور نار بيضاء سنګیدو بداسه قل قد جاءكم رسل الله فرمایي ته دوی ته وایي چې په تحقیق سره راغلی تاسو ته پیغمبران من قبل زمانه مخکې رسولم کې دا تنکیر د تکثیر د پاره دی یا د تعظیم د پاره دی که د تکثیر د پاره کې ډیر پیغمبران کثیر العدد او که د تعظیم د پاره کې کبیره المقدار د لوی مرتبه والو بالبينات متلبس واضح معجزو باندې المعجزات الواضحه واضح معجزي ورسره وي وبالذي قلتم او هغه معجزه ورسره وا کوم چې تاسو ویلي فقط کذب دا دلیل د جزا ده دا می جزا ځکه نه کړه چې دا جزا په شرط مرتب وي او دلته دا جزا د دې شرط نه مقدمه ده فإن کذبوک دا د پیغمبر علی السلام د زمانی خبره ده او فقط کذب رسول من قبلک دا خود تیرو پیغمبرانو د زمانو خبره ده تکذیب مخکې شوی د نورو پیغمبرانو دا جزا په شرط نه ده مرتبه لدی وجنه دلته به جزا مقدره کی دا سی بوي فإن کذبوک فلا تحزن که دوی تا ته نسبت ته دروغ وکړي تا ته دروغجن وایي نو ته مه خفه کېږه ولې مه خفه کېږه ځکه دا عام مصیبت دی او کوم مصیبت چې عام یا هغه اسان وي فقط کذب رسول من قبلک ځکه نسبت ته دروغ شوی و ډېرو پیغمبرانو ته ستانه مخکې عصام سے فرمای چې تعویل ته ضرورت نشته هغه تقدیر د آیات داسې وایي عصام فإن كذبوك فتكذيبك تكذيب رسل من قبلك که دوی تا ته نسبت د دروغو کوي نو دا ستا تکذیب د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی دا فقط کذب رسول من قبلک د دې معنا ده فتکذیبک تکذیب رسول من قبلک ستا تکذیب د تیرو ټولو پیغمبرانو تکذیب دی نو عین امدغه جزا کړه عصام صاحب تعویل پکې وکړو جاءو بالبينات دي ټول پیغمبرانو راتلل کړي په واضح معجزات باندې والزبر او په صحیفو باندې والکتاب المنیر او په کتاب منیر باندې والکتاب المنیر او راتلل کړي دي په کتاب واضح د دینه قران مراد ده خو چې د دې نه قران مراد شي بیا رسول من قبلک سره بیا نه لګیږي چې تیرو پیغمبرانو راتلل کړیو بیا به جاءو د ټولو پیغمبرانو سره لګي جاءو راتلل کړیو د ټولو پیغمبرانو چې تم پکې ور داخلي بالبينات والزبر والكتاب المنير کل نفس ذائقه الموت دا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لأن تذکر الموت مما یزیل الغموم سړی ته چې مرګ وریاد شي د دنیا غمونه ترې نه هیر شي نو پیغمبر علی السلام ته تسلی ورکړي چې ته مخه فکیږه مرګ راځي په هر چا نو دا د دنیا غمونه به ختم شي هر نفس سکون کې د مرګ د ملائکه باندې مرګ راځي کنه راځي جمهور علما فرمایي چې ملائکه مړي کیږي او حکما وایي چې حیات د حرارت او د رطوبت مجموعه ده د حرارت په تحلیل د رطوبت کې مؤثر دی نو حرارت غالبيږي او رطوبت کمزوري کیږي نو ترڅو چې رطوبت ختم شي نو به انسان مړ شي او په مجرداتو کې وای حرارت او برودت نشته لدی وجنه حکما وای په وی مرګ ناراضي او الله فرمای کل نفس ذائقه الموت نو په دې عقیده سره حکما کافر دي حکما وی مرګ څه ته وی د انسان په بدن کې یو حرارت دی بل رطوبت دی د دې د په وجه دا سړی ژوندی دی لکه ګرم او یخ لین د دې نه بلب لګیږي بیا کله کله د حرارت غالب شي په دې برودت د برودت خوري نو چې برودت مکمل ختم کی یوازې حرارت پاتې شي نو انسان مړ شي نو دا خو په جسم کې راځي او مجرداتو کې خو دا نه راځي حرارت او برودت خو هلته نشته نو حکماو چې په هغوی مرګ نه راځي عبد الله ابن عباس یې فرمایي چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې کل من علیها فان څوک چې په دې ځمکه کې دي پناه کیږي به نو ملایکې ویل چې ما ته اهل الارض بس د ځمکې مخلوق مړ کیږي مونږ لکه چې بچ بیا چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې کل نفس ذائقه الموت نو قالت الملائکه موتنا مونږ مړ شو یعنی کل نفس کې مونږ هم داخليو نو په ملائکه مرګ راځي خو څکون کې د مرګ ده نو ګوره قران وایي چې مرګ د څکلو شی ده پنځپیریان وایي نه مرګ دایمي ده چې مړ شو و زره کاله به مړي لس زره کاله تر څو چې اسرافیل علی السلام په شپېلې کې پوکې کوي تر هغه پورې به ته مړي او الله پاک فرمایي چې نه مرګ یو څکل دی دوام پکې نشته بس د مرګ نه وروسته سمدستي تر ژوندې کیږي نکیر او منکر دې په قبر کې کینی سوال او جواب در سره وکي وانما توفون اجورکم بشک پورا در کولې شي تاسو ته اجورکم یعنی اجزیت اعمالکم جزاګانې د اعمال تاسو یوم القیامت د قیامت پورز فمن زحزح عن النار فمن ابعد عن النار څوک چې د اور نه لرې کړې شو و ادخل الجنت او جنت ته داخل کړې شو فقد فاز یعنی سعد و نجا د نیک بخت شو او نجات حاصل کړ وما الحیات الدنیا نه د ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی لتبلون فی اموالکم جواب د قسم محذوفه ده لام موتئ للقسم ده والله لتبلون قسم ده چې پتا سو به امتحان کیږي خامخا فی اموالکم په بار د مالونو تاسو کې بالفرائض چې زکاتونه بدر باندې فرض کوم وانفسکم او پتا سو به امتحان کیږي په بار د نفسونو تاسو کې بالقتل والجرح والاسر وفقد الاقارب ستاسو بدنونه به قتليږي زخمین کیږي به بندیان کیږي به خپلوان به وفات کیږي ولا تسمعن لام موت ال القسم قسم دې چې تاسو به اورې خامخه من الذين اوتوا الكتاب دا خلکونه چې کتاب ورکړې شوی دی من قبلکم تاسو نه مخکي ومن الذين اشركوا دا هغه خلکونه چې مشرکان دي ازن کثیرن zarar ډیر کتعنی فی دینکم لکه ستاسو په دین به اعتراضات کوي نو دا غوی د لاسه به تاسو ته ډیر zarar او او ریبای و ان تصبروا على تلك الشدائد که په دغه تکلیفونو تاسو صبر وکړي وتتقو او تاسو تقوا وکړي یعنی تمسکو بتقوا الله فان ذلك من عزم الامور بشک دا من خیر الامور د خو کارونو نه ده عزم په معنا د ټینګوالي کلکوالي دا د کلکو کارونو نه دی یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزمها الناس دا هغه امور نه دی چې په کار دار چې خلک ورته عزم وکړي واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب یاد که هغه وخت چې واخیسته الله پاک مضبوطه وعده د اهل کتابونه لتبیننه چې خامخا بیانوي به خامخا دا کتاب للناس خلق ته ولا تکتمونه او پټوي بینام واستدل بالآیه على وجوب اظهار العلم وحرمت کتمان شیء منه دا آیات کریمه د دې لپاره دلیل دی چې د علم اظهار واجب دی او کتمان حرام دی او چې دا کتمان الته حرام دی چې د غرض فاسد د وجې نه لکه د تسهیل علی الظلمه او د پاره مسائل پټه چې په ظالمانو اسانتیا راولي یا ظالمان خوشالوي تطویب لنفوسهم یا د پیسو د دنیا او د دولت د لپاره بعضی مسائل پټه لکه نن سبا چې د مولایان د جهاد مسائل نه بیانوي دا د راحت آباد د مدرسې یو مفتي صاحب و حیات آباد کې مسجد کبیر ورته وایي دې مسجد ته ما مونځ کولو بیا راسره میلاو شو بیا راته رساله راکړه وایي ما رساله لیکلې ده ما یې ته راکړه په رساله یې لیکلي وو الجزایر می امریکي افواج کې موجودګي کې خلاف شرعي فتوا الجزایر کې د امریکې د فوجونو په خلاف شرعي فتوا ما ته خو ډېر لري لاړې الجزایر ته جیکب آباد ولې نه یادې پاکستان پہ امریکی افواج کی موجودگی کی خلاف فتوا تا باندې خو دغه فرض دی قاتل الذین یلونکم من الکفار او چپ چپ ویلا مو وای نو ولا تکتمونه دغه تکیت مان وای دې جن الجزائر پورې ورسېدې او دلته چې درته په سر ګرځي د دوی په خلاف فتوا نشته لتبیننه للناس اوس خو نشته مخکې یو څو کاله مخکې دا رینګ روډ کې د ورځې به دوه زره ګاډي د امریکې تېرېده د دې په خلاف ولې فتوا نه ورکړي ولا تکتمونه نو دا آیات کریمه د دې لپاره دلیل دی چې اظهار د علم واجب دی او کتمان چې دی د حرام دی خو په کوم وخت کې حرام دی چې د غرض فاسد د وجې نه لکه د ظالم د خوشحالولو لپاره په ظالم د سهولت د راوستلو لپاره فنبذوه وراء ظهورهم نو دوی دا وعده وغورځوله شاته د خپلو ملاګانو واشترو به ثمنا قلیلا او وای خسته په دې باندې پیسې لګي فبئس ما یشترون نو ډیر بد د هغه څه چې دوی اخستې دي اندونیزیا کې د دریو ملکونو د علماو مجلس دا اوس لند وخت کې د افغانستان او د پاکستان او د اندونیزیا د افغانستان په نمائندګۍ چې کوم مولا راغلی وای اشرف غني چې دی اشرف غني وای دا د مدرسو د علماو ډیر احترام کوي حالانکه درې جمعې مخکې په مدرسه بمبار کړو خو بیا هم دی لګیا وای هغه ډیر په احترام ورته قایل دی احترام یې دا دی چې په ډرونې ولي نو دا هم دا علما سودي نو فبئس ما یشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الله پاک فرمایي ته ګمان مکوام په هغه خلکو باندې چې دوی خوشاله دي بما اتوا یعنی بما فعلوا دوی چې کوم ګناهونه کوي پاغي دوی خوشاله دي او يحبون او دوی دا خوخي ان يحمدو یعنی ان يحمدهم الناس چې خلق دي دوی حمد بیان کړي د دوی صفات دي بیان کړي بما لم يفعلوا فاغه څه باندې چې دوی نه دي کړي بخاری شریف کې حدیث ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سالهم عن شيء پیغمبر علی السلام د دوی نه دی وی مسلې په باره کې تپوس وکړو د دې يهودو نه فکتموه دوی پټ هغه مسلې پټ کړه د پیغمبر علی السلام د مجلس نه به ووتل نو چې د پیغمبر علی صلوات و سلام د مسجد نه ووتل د پیغمبر علی السلام د مس... د مجلس نه فخرجو وقد اوروه ان قد اخبروه بما سالهم واستحمدوا بذلك اليه نو دوی خلکو ته دا وخو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د هغه څه خبر ورکړو د کم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی نه تپوس کړو او په دې باندې به خوشاله مو نو فلا تحسبنهم دا تاکید ده د مخکینی لا تحسبن د پاره لبعد العهد نو په دوی باندې ګمان مکوه بمفازت یعنی متلبسین بنجات چې دوی دي متلبسی د کامیابی سره مفازت صيغه د مصدر میمی ده په معنا د فوز نجات ترې مراد ده من العذاب ولهم عذاب الیم او د دوی د پر عذاب دردیدل دي ولله ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره ده بادشاہی د اسمانونو د زمکو والله علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف د دې معنا مخکې شوی و تعاقبهما تعاقب د شپې او د ورځې چې یو د بل پسې راځي او یا ازدیاد د شپې او د ورځې لآیات یعنی دلالات دا غټ غټ دلایل دي د الله په توحید لأول الالباب د عقلاء د پاره الذين عقلاء هغه خلق دي الذين په موضوع د نسب کې دي الذين يذكرون الله اول الالباب هغه خلق دي يذكرون الله چې الله پاک یادې يذكرون الله الذكر باللسان مع حضور القلب چې په ژبه یادی او په زړه کې الله ته متوجي وي قیاما په ولاړه الله پاک یادی او قعودا او پناس کې یادی وعلى جنوبهم یعنی وکائنین علی جنوبهم په داسې حالت کې میادي چې دوی په ډډو باندې پراته یعنی متجعين على جنوبهم ويتفكرون او دوی فکر کوي دا مراقبه ده ذکر په فکر مقدم کړو وجه دا ده چې په ذکر کې عبادت د بدن دی او په فکر کې عبادت د روح دی ويتفکرون فی خلق السماوات او دوی فکر کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې والارض او په پیدایش د زمکه کې خص التفکر بالخلق لنهي عن التفکر بالخالق په خلق او په مخلوق کې تفکر کوا په خالق کې تفکر مکوا دوی تفکر کوي په اسمانونو او زمکو کې خلق په معنا د مخلوق سره ده او اضافت په تقدیر د فی ده یعنی یتفکرون فی ما خلق دوی تفکر کوي په هغه مخلوق کې چې په اسمانونو او زمکو کې پیدا شوی دی فی ما خلق فی السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا دوی په شپه باندې وای چې ربنا ما خلقت هذا باطلا دوی وای چې یا رب زمون تا نه دی پیدا کړی دا اسمنونه او زمکه باطلا یعنی عبسا دا دی عبس نه دی پیدا کړی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ یو ساعت فکر کول دا د یوش یو شواروز د عبادت نه ډیر ثواب لري ابو هريره رضی الله عنه فرمایي فکرت ساعت خیر من عبادت 60 سنه یو ساعت فکر او مراقبه د شپېتو کالو د عبادت نه ډیر ثواب لري سبحانك من پاکي بیان اوستا فقنا عذاب النار نو ته موږ د عذاب د اور نه وساته ربنا اننا سمعنا مناديا يا الله پاک ربنا يعني يا ربنا ربنا انك من تدخل النار يا الله فقط چې سکور ته داخل کی فقط اخزيته نو دا دې رسوا کړو وما للظالمين من انصار او نه بيد ظالمانو د پاره کم کوم کی ربنا يعني يا ربنا اننا سمعنا مناديا من غورید د یو منادینا دا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې د دې منادي مصداق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محمد ابن کعب القرزی فرمایي چې د دې منادي نه قران مراد دی نو یا قران یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا تنوین پکې د تفخیم د پاره دی الله پاک دې تعبیر په منادي وکړو په داعي ونکړو اشاره کوي کمال حرسه علی الدعوه چې د په دعوت ډیر حرس لري قریب تم دعوت ورکي بعید تم دعوت ورکي بعید ته خو دعوت پر رفع الصوت ورکول کیږي په اوازونو ورکول کیږي نو د دنه تعبیر په منادي وکړو چې د چغي وهي یعنی بعید تم دعوت ورکي قریب تم دعوت ورکي ینادی للایمان خلق ته اوازونه ورکي د ایمان طرف ته ان امنو دا تفسیر د پاره د ینادی دی ینادی للایمان څه معنا ینادی للایمان دا معنا چې ان امنو بربکم چې تاسو ایمان راوړې په خپل رب باندې فآمنا نو موږ ایمان راوړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا یا الله پاک او بخمن ته ګناهونه زمون وکفر عنا سیئاتنا مخکې فغفر لنا ذنوبنا ذکر شو او دلته وی کفر عنا سیئاتنا نو د غفران او د تکفیر په مابین کې بعضی علما وی فرق نشته بس دواړه یو شی دي او بعضی علما فرمایي چې په تکفیر کې وزایده معنا ده او هو التغطیه للامن من الفضیحه غفران بخلو ته وی بخل کله ورسته د رسوا کېدو نه یو ځلې د رسوا کې بیا دی وبخي او تکفیر په هغه صورت کې راځي چې پرده در باندې واچي رسوایی ته دی پری نه دی نو فغفر لنا ذنوبنا په دې کې ترقی د ادنا نه اعلی ته دا یا الله ګناهونه مو بخي نو دا بخل کله قبل الفضیحت مخکې د رسوایی نه کله ورسته د رسوایی نه نو وکفر عنا سیئاتنا یعنی قبل الفضیحه یا الله ګناهونه زمونه محوکا رسوا کول ته مو پیدا بعض علما په کې دا فرق کوي په دې خو پوه دا د تکفیر او د غفران په مابین کې ما درته فرق ذکر کړو مخکې د فغفر سره ذنوبنا ذکر شو او دلته د کفر سره سیئات ذکر شو نو د ذنوب نه ما تقدم من المعاصی هغه ګناهونه مراد دي چې مخکې کړی دي انسان او د سیئات نه مراد هغه ګناهونه دي چې د دې دوه نه ورسته کیږي دویم فرق پکې دا دی چې ذنوبونه مراد هغه ګناهونه دي چې هغه انسان مع العلم بکونها معصیه کړی دي سره د دینه چې علم د شته چې دا ګناه ده او بیم کوي او د سیئاتونه مراد هغه ګناهونه دي چې مع الجهل بذالک ګناه دې کړی ده خو تا ته پته نه لګیږي چې دا ګناه ده وتوفنا مع الابرار او یا الله پاک ته ما وفات کړه د ابرارو د نیکو کارو سره ربنا یعنی یا ربنا واتنا بعد التوفی چې کله موږ وفات شو نو موږ ته تراک ما هغه ثواب یا هغه نصرت وعدتنا چې تاسو موږ سره دا غي وعده کړې ده على رسولک په شبه د پیغمبر على رسولک نو دا على رسولک دا د وعدتنا د لپاره مفعول مطلق ده نو على رسولک د کائنن پورې تعلق لري کائنا دا د وعدن مقدر د پر صفت ده او وعدن د وعدتنا د پر مفعول مطلق ده نو داسې بشي وعدتنا وعدا کائنا على لسان رسولك داسې وعده چې هغه کائنا د په ژبه د پیغمبر دویم على رسولك د وعد پورې تعلق ورکا وعد په ژبه د پیغمبر شوی دی دا وعده په ژبه د پیغمبر شوی دی ولا تخزنا یوم القیامت او ته موږ مور سوا کوا یوم القیامت پرز د قیامت کې ولا تخزنا خزیا د دې لپاره ډېر معناګانې دي یو معنی دا اخذ الله العدو یعنی ابعده یو معنی دا ابعاد دویمه معنی دا اهانت دریمه معنی دا فضیحت رسوا کول څلورمه معنی د اهلاک پنځمه معنی د پداسي ځای کې درېدل داسي ځای کې ودرول یستحیا منه چې دا غینه خلق حیا کوي نو ولا تخزنا یا الله پکته موږ مور سو کو د قیامت پورز انک لا تخلف الميعاد بشکته چی ته مخالفت نه کوي الميعاد په وعده کې فاستجاب لهم ربهم الاستجابه بمعنى الاجابه نو قبول کړو د دوی د پر رب د دوی طلب د قبلولو نه دی کړی بلکې قبول کړی دی نو قبول کړو د دوی د پر رب د دوی انی یعنی بانی په داسې طریقه باندې چې زه چې یم لا ادویع عمل عامل زنه زه کوم عمل د یو عمل کوونکی منکم ستاسو نه من ذکرن دا مخکې د منکم نه بدل دی منکم من ذکرن تاسو ته مخکې مو ویلي کنه چې دوه حرف جره چې متحدي په لفظ او په معنا کې یو عامل ورته ادعو دی کنه لا ادعو عمل عامل منکم عامل منکم دا منکم د عاملین پورې تعلق لري او من ذکرن د عاملین پورې تعلق لري خو یو منکم مبدل منه دی دویم من ذکرن دا ترنه بدل دی د بدل او د مبدل منه په صورت کې مرته عامل یو راتلی شي من ذکر او انثى چې هغه نارینه یو که زنانه وي بعدکم من بعد بعدکم مبتدا ده او من بعد دا ورته خبر ده من ابتدایه ده په تقدیر د مضاف سره بعدکم من اصل بعض بعض استاسو چې دي د اصل د بعض نه دي او یا اتصالیه ده او اتصال یا په اعتبار د اتحاد الاصل سره ده والمراد به الاتصال في الاختلاط والتعاون والاتحاد في الدين بعض ستاسو متصل د بعضو سره دي په تعاون کې او په اتحاد في الدين کې فالذين ضرب للتفصيل ضرب تفصيل لما اجمل في العمل مخکې لا ادویع عمل عاملین د دې عمل لږ تفصیل الله پاک کوي الذين هاجروا هغه کسان چې هغه هجرت کړي دي او اخرجوا في من ديارهم او وستل شوی دي دوی د خپل کورونو نام وستل شوی نو په دې کې دی خبرې ته اشاره کوي چې دا هجرت عن قصرن دی و استرارین د مجبوریت دی دوی خلکو د کورونه شړلې دي کني دوی نه وطن و اوزو فی سبیلی او دوی ته ضرر رسیدلې ده زما په لار کې یعنی بسبب طاعتي وقاتلو او دوی د الله په لار کې جنگیدلی دي وقتلو د الله په لار کې شهیدان شوی دي نو دا اعمال چې چا کړی دي لاکفرن لام موت ال القسم ده والله لاکفرن قسم په الله ده چې زب ختم کم د دوینا محو بکم د دوینا سیئاتهم یعنی الصغائر هغه صغائر سیئاتنا صغائر مراد دي جزا به ورکم جزا لاصيبنهم ثوابا جزا به ورکم جزا من عند الله یعنی قائنا من عند الله دا سي جزا چې د الله د طرف نه ده نور ترکیبونه پکې کولای شي چې ثوابن حال کې د جنات نه دا باغونه چې دي جن جنات حال دا چې دا باغونه ثواب من الله بدله د الله د طرفنا والله عنده حسن المآب بشک الله چې د الله په نيزه حسن المآب حسن الثواب کلی ثوابونه دي عنده حسن الثواب حسن الثواب مرفوع ده بنا بر فاعلیت ده عنده ده فارغ او عنده اعتماد په مبتدا کړی دی چې والله دی یعنی الله مالک دی د حسن الثواب لکه عربان وی عندي ما تريدو یعنی مطلب زه مالک ما لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك دوکه دین کی تا تقلب الذين كفروا اوړېدل راوړېدل د هغه خلکو چې کافران دي فل بلاد په دې خارونو کې متاع قلیل متاع دا خبر د پاره د مبتدا مقدره ده هو یعنی تقلبهم د دوی اوړېدل راوړېدل دا متاع دا قلیل ډیر لګا ډیر لګا زمانہ ثم مأواهم جهنم یعنی ثم مصيرهم الذي يؤون الیه د دوی ځای د ورګرځېدو چې دوی ورته ورګرځي جهنم دی وبئس المهاد او ډېر بد فراش دی دا جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لكن د نحات په نيز د استدراک د پاره ده او د علماو د علم معانی په نيز باندې د قصر القلب د پاره ده نو کله استدراک د پاره کوي نو بیا وای داسې ولګوي کله چې الله پاک د دوی د تجارت توصیف وکړو د دې کافرانو چې انه متاع قلیل دا ډیر لږ متاع ده نو متوهم دا توهم وکړو چې دا تجارت من حيث هي چې دا منقطع ده من حيث هي هر تجارت به منقطع متاع قلیل وي د کافری که د مسلمانی نو الله پاک دفع د دې توهم وکړه چې نه د مسلمان تجارت منقطع نه دی لکن الذين اتقوا صحیح نو دفع د توهم په کې راوسته او د علماو د علم معنی په نيز لکن د قصر القلب د لپاره مستعمليږي نو په دې کې رد کوي په عقیده د کافرانو کافرانو د عقیده ساتله چې موږ په دنیا کې خوند واخیستو انهم متمتعون من الحیات او مؤمنان چې دي دوی په خسران عظیم کې دي دا د کافرانو عقیده ده کافران په خپل عقیده کې وایي چې د دنیا نه خوند مونږ واخیستو او مسلمانان په تاوان کې دي نو الله پاک د دوی په دې عقیده رد وکړو چې په تاوان کې تاسو یې مسلمانان په تاوان کې نه دي لكن الذين اتقوا ربهم الذين اتقوا ربهم دا مبتدا ده لهم دا ورته خبر ده اول چې ستا کره مېلمه راشي او ته ورته د ناشتې دپاره څه تیار کړې دې ته نزول وایي نو مفعول مطلق د فعل مقدر یا نزولا د جنات النحال دی دا باغونه چې دي نزولا مېلمستیا ده نو حمل مبالغتن دی یا ذاته پکې مقدر دی ذات نزول من عند الله وما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره دی هغه د نیکو کارو خلکو لپاره بهتر دی وان من اهل الكتاب بعضې د اهل کتابونه لکه نجاشي د دنم اسحمو د اسحمه معنا د عطیت الصنم د بوت ورکړې شوی دا عیسوی او په پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړو او د حبشي بادشاو و ان من اهل الكتاب بشک بعض د اهل کتابونم لمن یؤمن بالله خامخا داسې خلک دي چې په الله باندې ایمان لري وما انزل الیکم دارنګي د دوی ایمان دی په هغه کتاب باندې چې تا تنازل تاسو تنازل کړی شوی دی وما انزل الیهم او په هغه کتاب ایمان دی چې دوی تنازل شوی دی خاشعين د حال د فاعل د یؤمنون ایمان لري حال دا چې دوی ویریږي د الله خاشعين لله اولائک لهم اجرهم دا خلق چې دی د دوی لپاره اجر د دوی د عند ربهم پنيز د رب د دوی یعنی په آخرت کې ان الله سريع الحساب بشک الله پاک چې تیز حساب کوونکی دی یا ایها الذين امنوا اصبروا اے مؤمنانو اے مؤمنانو تاسو صبر وکړئ صبر على الطاعه صبر على المصيبه صبر عن المعصيه په درې قسمه صبر دی په حال کون ستاسو کې چې تړون کې د خپل اسونو یې په دې سنگرونو کې او انتظار کوي دشمن ته رابطو یعنی و تړي خپل اسونه مطلب دا دی چې په سنگر کې ثابت قدم اوسېګا اقیم فی الصغور په سرحداتو کې مضبوط اوسېګا رابطین خیولکم فیها چې پای کې خپل اسونه تړلې وي او ترصد د دشمن کوي حضرت سهل ابن سعد فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها رباط د دشمن په سرحداتو باندې پیری ته وایي چې د دشمن په سرحداتو باندې پیره کوي نو د دشمن په سرحداتو باندې یو ورځ پیره دا د دنیا او د مافیهانه بهتره ده واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون امید دې چې تاسو کامیاب شئ نو دا امید دې مخاطب ته راځي دې تاسو د الله نه ویریږئ او تاسو دا امید لرئ چې کامیاب شئ سورتی نساء کوم پښتنه ټیم ډیر سورت نساء بسم الله الرحمن الرحیم دا په ترتیب جمعي سره څلورم صورت ده او په ترتیب نزولی کې د نویم صورت ده د صورت ممتحنین وروست نازل شوه ده د دې کلمات 3900 درې زره او نه سو او څلويخت او حروف چې دي 16030 شپاړس زره او دیر حروف دي په دې صورت په دې صورت کې د دې صورت ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې صورت مدن مدني او دا صورت هم ګوره دې سیم لیکلي صورت النساء مدنیه نو هغه کې چې کوم مزامین ذکر شوی او هغه مزامین دلته الله پاک بیانوي دویم ربط پکې دا دی چې د مخکینی صورت په اخر کې تقوا ذکر شوی او وتقوا الله او د دې صورت په اول کې تقوا د دې ته تشابه الاطراف وایي بعض علما دې ته تسبیح وایي دا رنګه مخکې صورت کې قصه د احد او تفصیلا دلته ما بقیه د قصې د احد الله پاک ذکر کړي یا ایها الناس اتقوا ربکم یا ایها الناس په دې کې الله پاک خطاب کوي يعم المكلفين من لدن نزل الى يوم القيامه اول قول پکې دا دی راجح قول پکې دا دی چې دا آیات چې د کمی ورځې نازل نازل شوی دی د قیامت تر ورځې پورې چې څومره انسانان دي د ټولو ته الله پاک فرمایي چې یا ایها الناس نو د ټولي دنیا ته خطاب دی من لدن نزل الى يوم القيامه د کومې ورځې نه چې دا آیات کریمه نازل شو تر ورځ د قیامت پورې پوری دنیا ته خطاب دی ها غلامان پکې داخل دي کنه دي داخل اکثر علما فرمایي چې یا ایها الناس په دې کې غلامانو تم خطاب دی ځکه غلامم په الناس کې ور داخل دی او بعضی علما فرمایي چې نه غلامان په الناس کې نه دي داخل د دې وجه دا ده چې منافع د عبد دا د مولا دي نو فلو کلف که غلام مکلف کړی شي لکان صرفا لمنافعه الى غیر سیده نو دا منافع د غلام منافع ته ووفته د مولانا غلام ته ووفته نو غلام وي مکلف نه دی ولیک غلام مکلف شي نو منافع د غلام به د مولا نشي بلکې منافع د غلام به د غلام شي لیکن دا توجیه ضعیفه ده ګوره منافع د غلام د مولا دي ټیک د مالونه د مولا دي خدمت به د مولا کوي خو د دې منافعونه بعضې شیان مستثنا دي مثلا وخت تنګ دی نو مولا ورته امر وکړو د یو کار چې د ځمکه جارو که یا اوبه راوړه او وخت تنګ دی د عبادت نو دی به د مولا خبره نه مني دی به د عبادت کوي په مطلب پوه او دارنګې دویمه خبره دا ده چې خرج العبد عن خطاب الجهاد والجمعه والعمره والحج دویم دلیل بعض علما و چې په دې کې خطاب غلامانو ته نه دی ولې که خطاب غلامانو ته شنو غلام بم جهاد هم کوي د جمعې مونږ بم کوي عمره بم کوي او حج بم کوي نو دا خو په غلامانو نشته نو معلومیږي دا چې دا خطاب هم غلامانو ته نه دی لیکن دا توجیم ضعیفه ده ځکه غلام باندې چې جمعه جهاد او عمره او حج نشته دا به دلیلین ده په مستقل دلیل باندې ده د دې داسې مثال ده لکه په مسافر چې نشته او لکه په مریض چې نشته نو په مریض باندې د جمعې مون نشته په مسافر د جمعې مون نشته نو ته خدا سي نشي ویل چې د مکلف نه ده نو په غلام دیم نبی نو د په باره کې دا سي نشي ویل چې دا مکلف نه ده راجح دا دی چې ټول انسانان پکې داخل دي غلامي که غیر غلامي نو یا ایها الناس الف لام استغراقی ده دا آیات کریمه چې کله نازل شو دا غینه شروع تر قیامت پورې چې څومره انسانان دي ولو که غلامانی دی ټول ته الله په خطاب کوي چې یا انسانانو اتقوا ربکم د خپل رب نه وګورئ په خبره پوه شئ غلامان خو پکې داخل شو خزي پکې داخلي دي کنه دي داخلي بعض علما فرمایي چې خزي په دې صيغه کې نه دي داخلي چې اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده ظاهرا پکې خزي نه دي داخلي او حنابلة وي چې خزي پکې داخلي دي دا یو حدیث نه معلومیږي چې په دې ظاهر د خطاب کې خزي نه دي داخلي وجه دا ده چې د ام سلمې رضی الله عنها په یو روایت کې راځي دی رسول الله صلی الله